کال د اکتوبر د میاشتې له شپږویشتمې نېټې سره سمون خوري. د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم. په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو. د بلخ ولایت په شولګره کې اته ویشت کلي د شریرو اربکیانو له شره پاک شول. د بلخ ولایت په چمتال کې د برید له امله نهه تنه ګوډاګیان مړه او ژوبل ګڼ مهماتې ولجه شول. د فراه ولایت په بلابلوک کې د مزدور دښمن دوه کماز موټر ویجاړ شول. د کندهار ولایت په غورک کې د خارجي یرغلګرو بې پیلوټ الوتکه رانسکوره شوې. تابت لازا څتو څو چې وی ژوندون زمون تابت لازا څتو څو چې وی ژوندون زمون ستا تاریخ بیا څتو څو چې وی ژوندون زمون د اسلامي امارت اعلامیه، په خوښۍ سره باید ووایو چې د اسلامي امارت پخوانی مرستیال محترم الحاج ملا عبدالغني برادر چې له تېرو نهو کلونو څخه په پاکستان هېواد کې بندي و، له زندان څخه را خلاص شو. اسلامي امارت د دې لویې لاسته راوړنې په اړه خپل ټول ملت، مجاهدینو او مخلصینو ته مبارکي وایي او الحاج ملا برادر اخوند ته اوږد عمر او د دین د ښه خدمت کولو توفیق غواړي. واقعاً چې د اسلامي امارت په مشرانو باندې د مبارزې او جهاد په جریان کې خورا ستر امتحانونه او تکلیفونه راغلي، خود دا چې ثابت قدمه پاتې شوي، صبر یې کړی او هر تکلیف یې د الله تعالی د رضا لپاره او د خپل هېواد د ازادۍ په منظور منلی دی، د افتخار وړ خبره ده. له الله تعالی څخه خپلو مشرانو، مجاهدینو او هیوادوالو ته نور له مصیبتونو څخه د بشپړ خلاصون غوښتنه کوو، الله رب العزت مو دې د هیواد استقلال او د اسلامي نظام حاکمیت په نصیب کړي. د ټولو مسلمانانو د خوشحالۍ په خاطر دا یادونه ضروري بولو چې د محترم ملا برادر اخوند صحت ښه دی او بله دا چې د هغه د خلاصون په سلسله کې اوس هم بشپړ خبرونه. تېره ورځ مازیګر پنځه بجې د اسلامي امارت مجاهدینو د بلخ ولایت شلګرې ولسوالۍ اړوند نو قشلاق او بوزبای کې د شریرو اربکیانو په پوستو تهاجمي عملیات ترسره شول. مزدور دښمن چې د مجاهدینو پرله پسې بریدونو یې زور اوبه کړی و، له مقاومت پرته تښتېدلي او په دې سره د سیمې اته ویشت کلي چې څلور زره کورنۍ پکې ژوند کوي د شریرو اربکیانو له ناپاکو جوت څخه خلاص شول. د راپورونو له مخې سیمه کې د مجاهدینو دروند هرکلی شوی او له مجاهدینو سره یې د هر ډول همکارۍ ژمنه کړې ده. همداراز په یاده ولسوالۍ کې د اهن کلا سیمې ته د ګوډاګي ادارې عسکر، پولیس او اربکیان د پوستو جوړولو په هدف روان ول چې د مجاهدینو له سختو کمینونو سره مخ شول. دغه یو نیم ساعته جګړه د اربکي قومندان عالم خان په شمول شپږ تنه مزدور اربکیان قتل او درې تنه نور ژوبل شول. همدارنګه یو ټانګ له منځه وړل شوی، یو ایم شپاړس کلاشینکوف، یوه ایم شپاړس توپنچه او ګڼ نور نظامي توکي او مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلل. همداراز د یاد ولایت د چاربولک ولسوالۍ اړوند ارزنکارو سیمه کې د احمد شاه په نوم یو ظالم اربکي قومندان باندې مجاهدینو لخوا برید ترسره شو. په دغه ناڅاپي برید کې یاد وحشي قومندان له دوو نورو شریر اربکیانو سره یو ځای وژل شوی او یو کلاشینکوف په یوه توپنچه یې د مجاهدینو لاس ته ورغلې ده. د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اړوند د رشید اباد کلي په سیمه کې په هغه مزدور عسکرو وسله وال برید ترسره شو چې سیمې ته په ګڼ شمېر موټرو کې د چاپې په موخه راورسېدل. د برید په پایله کې له لږ مقاومت وروسته دښمن په تېښته مجبور کړای شو. له پېښې وروسته دښمن په سیمه د هوانونو په مټ برید ترسره کړ چې پکې یو تن کلیوال او دوه تنه مجاهدین زخمیان شول. همداراز پرون ماسپښین د مزدور دښمن پر هغه موټریز کاروان وسلوال برید ترسره شو چې فراه ولایت مرکز څخه را روان وو. څرنګه چې په بلابلوک کې لویه لاره له تیرو پنځلس ورځو راهیسې د مجاهدینو له لوري تړل شوې، دښمن هڅه وکړه چې د شېوان دښت په سیمه کې تېر شي، خو د غړي غونډۍ ته په رسېدو د مجاهدینو تر وسله والو بریدونو لاندې راغلل. بریدونه تر ماښام ناوخته پورې روان و چې دښمن ته په کې درنه مرګ ژوبله واوښته او دوه کاماز موټر یې د درنو وسلو په مټ ویجاړ شول. د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ اړوند د بایخوش په سیمه کې د خارجي عسکرو درې متره بې پیلوټه الوتکه رانسکوره شوه. د الوتکې ټوټې مجاهدینو له ځان سره خوندي سیمې ته رسولي دي. همداراز د یاد ولایت د خاکریز ولسوالۍ اړوند د سلامي پوستې ته څیرمه پرون مازیګر څلور بجې د مزدور عسکرو په رینجر موټر د خښ کړای شوي مین په مټ چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله رینجر ویجاړ او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. همداراز د یاد ولایت په ارغنداب کې یو مزدور عسکر ووژل شو. یو بل خبر وایي چې د میانه شین ولسوالۍ له مرکز څخه بیګا شپه یو تن بندي مجاهد د مزدور دښمن له زندانه په تیښته راخلاص شو او تر مجاهدینو پورې راورسید. همداراز د ننګرهار ولایت خوږیاڼو او اچین ولسوالیو اړوند فتح خرکی، کمبو او بندر د کلیو څلور تن عسکر مجاهدینو ته تسلیم شول چې تر دې له مخه یې د مزدور ادارې په لیکو کې دنده لرله د حقایقو په درکولو او د جلب و جذب مسؤلینو په هلو ځلو له فسادګرې ادارې څخه رابېل او مجاهدینو سره یو ځای شول د بغلان ولایت پلي خمري ولسوالۍ اړوند کابل مزار په لویه لاره مجاهدینو د مزدور ادارې د تیلو په اکمالاتي کاروان برید ترسره کړ چې له امله یو ټانکر د راکټي برید په ترڅ کې اور اخیستی او دوه د تیلو ټانکر او یو دولتي امبولانس روغ رمټ د مجاهدینو لاس ته ورغلی. د برید پر مهال مجاهدینو ته هیڅ ډول زیان نه دی رسیدلی. د فراه ولایت د مرکز اړوند د باغ پل په سیمه کې د مزدور ادارې د سمت آمر قومندان زمریالی د غلچکي برید په ترڅ کې ځای پر ځای قتل او یو ساتونکی یې ژوبل شو. همداراز د دښمن موټر په مرمیو تخریب شوی او یوه توپنچه یې ولجه شوې ده. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ اړوند د نهر سراج د چارګل د پمپ په سیمه کې لښکرګاه ته پر غځېدلي سړک بېګا ماښام اووه بجې د کمین په ترڅ کې مزدور دښمن وسله وال برید ترسره شو په مزدور دښمن وسله وال برید ترسره شو چې په پایله کې یوه شوبله د راکټ په مټ ویجاړه او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته همداراز په نهر سراج کې د ماین چاودنې یو مزدور پولیس وواژه یو بل خبر وایي چې د یاد ولایت د مرکز لښکرګاه اړوند د څلورمې حوزې د سرپرېکړې په سیمه کې پرون مازدیګر پنځه بجې د مزدور اربکیانو پر ډاټسن موټر د کمین په ترڅ کې وسله وال برید ترسره شو. د برید په پایله کې موټر تخریب او پکې سپاره دوه تنه سنګوري اربکیان ځای پر ځای ووژل شول. د یاد ولایت د مرکز لښکرګاه اړوند د څلورمې حوزې د شمالاني په سیمه کې بیګا ماښام او نیمې بجې یو تن مزدور عسکر د لیزر په مټ وویشتل شو چې ځای پر ځای ووژل شو. یو بل خبر وایي چې پرون مازیګر پنځه بجې د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ اړوند د شګلن سړک په سیمه کې د مزدورې اردو پر پوسته د درسکو په مټ برید ترسره شو چې پکې یو تن اجیر عسکر ځای پر ځای ووژل شو. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی او وروستی خبر دا چې په ګریش کې یو مزدور عسکر د درسکو په مټ قتل شو د خبرونو پای داسې فاجعې چې زیاتره قربانیان یې بې دفاع ښځې او ماشومان وو او متاسفانه لا هم همدا د وحشت او ظلم لړۍ روانه ده د دې لړۍ وروستۍ غمیزه په روداتو کې رامنځته شوه رسنیو لیکلي چې د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ د شهیدانو په کلي کې د کابل رژیم ځانګړو ځواکونو د شپې مهال چاپه وهلې د چاپې په مهال یې شپاړس تنه ملکي هېوادوال چې ماشومان هم پکې دي شهیدان کړي دي. د دې پېښې په غبرګون کې خلکو د جلال اباد تورخم لاره د څو ساعتونو لپاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه، د شهیدانو جسدونه یې د لویې لارې پر سر ایښي وو او د دې وحشت د عاملینو سزا یې غوښته. د لاریون کوونکو له ډلې یوه وویل چې زما ګناه معلومه نه ده خو ته زما پر کور راوختلې موږ دې ووژلو موږ انصاف غواړو د دې پیښې په اړه د کابل ادارې ولایتي مسؤلینو ویلي چې په سیمه کې د ملي امنیت ځواکونو عملیات کړي او همدا پیښه رامنځته شوې په پېښه کې د کابل ادارې چارواکو د ماشومانو په وژلو هم اعتراف کړی، خو د تل په شان یې ویلي چې سیمې ته یې د پلټنې په موخه یو پلاوی استولی دی. له دې پېښې دوې ورځې وړاندې هم د یاد شوي ولایت د سره رود ولسوالۍ کې همدې ځانګړو قاتلانو پنځه تنه ولسي وګړي شهیدان کړل. خلکو د شهیدانو جسدونه د ولسوالۍ مخې ته یوړل. او د خپلو قاتلانو د محاکمې غوښتنه یې کوله خو چا یې په اعتراض غوږ هم ونه ګراوه یوناما چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نمایندګي کوي ویلي دي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د کابل رژیم امنیتي ځواکونو تر زر ډیر ولسي وګړي شهیدان او ټپیان کړي دي همداراز څه موده وړاندې یوناما په یوه راپور کې وویل چې په روان کال کې په هوایي بریدونو کې د ولسي وګړو تلفات دوه پنځوس سلنې ته رسېدلي دي. په ډیر تأسف سره هره ورځ د هیواد په لر او بر کې د یرغلګرو او کابل ادارې له لوري ملکي وګړي شهیدانیږي، کورونه او کارځایونه یې ورانیږي. د بشري حقونو ټولنې او سازمانونه باید د روان قتل عام په مخنیوي کې لازم اقدامات وکړي دوی باید خپل رسالت او مسؤلیت په سمه توګه ادا کړي د دوی چوپتیا د افغان ولس دښمن او قاتل ته نور هم جرأت ورکوي چې خپل وحشت لا پسې پراخ او اوږد کړي اسلامي امارت یو ځل بیا اعلانوي چې د خپل مظلوم ولس له ټولو حقونو دفاع ته ژمن دی. له بزدله یرغلګرو او ګوډاګي دښمنه به هرومرو د خپلو هېوادوالو غچ اخلي. دښمن که پر ځان هر څومره ډېر دیوالونه راوګرځوي، د اتلو مجاهدینو له ګوزارونو به خلاص نه شي. محترمو مسلمانانو او مجاهدینو ورونو اوس ستاسو پام د شیخ القرآن والحدیث مولانا افضل حسین صاحب پزړه پوری علمی کلماتو تر اړو چې د مجاهدینو د صفوفو د تصفیه او د جهادي بریاو هغه عمده ټکي يې پکې تشريح او نغښتي، هيله ده د توجه وړ مو وګرځي. الحمدلله الذي انزل على عبده کتابا عجبا فيه من كل شيء حکمة ونبأا والصلاة والسلام على اشرف الخليفة عجما وعربا ابو ذر رضی الله تعالی عنه ته نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې او ابو ذر ته د ولایت مغواړه مشری مغواړه دا د قیامت په ورځ پیخمنتیا ده پیخمان وی بیا به افسوس کوي مګر هغه انسان چې حق د مسؤلیت ادا کی او هغه انسان چې حق حقدار ته ورسي بس دا بری ده نور مسؤلیت کې خو ډېر لوی نقصان ده کنه ګورئ محترمو! نبي کريم عليه الصلاة والسلام فرمايي، مشکات شريف حديث ده، وعن ابي هريره رضي الله تعالی عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم قال، ستحرصون على الامارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئس الفاطمة متفق عليه نبي کريم عليه السلام فرمايي چې او خلکو! تاسو خو حرص کوي په امارت ني چېرې ماته دغه وظیفه رغواړي شي او دې عهدي لیاقت زه لرم دا تاسو ارماند وي دا تاسو تقاضا وي نبی کریم علیه السلام فرما چې دا تقاضا ما ستای دا ارمان ما ستای ولی ځکه چې ستکونو ندامت یوم القیامه بیا به د قیامت په ډیر پښمان وي او بیا به ډیر افسوس کوي ډیر ارمان وکړي فنعم المرضعه وبئس الفاطمه وی نعم المرضعه مرضعه د اول وخلت تی ولایت تی لکیږي چې اول وخلت کې ولایت ملاو شي ډیپټي ملاو شي نو ته ډیر لذتونه وي خوشحالي وي نعمتونه وي ارڅ زیات وي کنه نو دا موقته خوشحالي ده خو بئس الفاطمه که مړ شي او یا معزول شي د خپل وظیفې نه د خپلې وظیفې نه دې لرې کړي، نو بیا اخوندونه لاړل، قطع شول، هر څه ختم شول. نو داسې یو وقتي لذت چې د هغې نه وروسته دایمي پښمنتیا وي، داسې یو وقتي خوند چې هغې نه وروسته دایمي حسرت وي، دا خو بیا د کم عقل سړي کار ده، دا خو د هوښیار سړي کار نه ده. په کار ده چې سړی هغه لذات، هغه خوندونه، هغه خوشحالۍ غوره کړي چې هغه بقي وي، هغه خوشحالۍ چې فني وي، هغه دنیا والا کار ده، د دنیا سره دی نیکو خلکو تعلق نه یا خو د آخرت کار وي نو وظیفې ته خوشحالېدل نه دي پکار ما یو حدیث مبارک ولیدلو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ان من خیر الناس اشدهم کراهیه لهذا الامر حتی وقع فيه نبی کریم علیه السلام فرمایي بهترین دي خلکو په مخ د ځمکه باندې د هغه څوک ده چې امارت ته وحدې ته ډېر خپه کېږي او ډېره بده یې ګڼي. دا ډېر بهترین انسان ده حتی وقع فيه تر دې پورې غریب چې مجبورۍ نه پکې وکې شي څوک یې نه پرېږدي چې مجبورۍ نه دا پکې وکې شي نو دغه انسان په مخ د ځمکه بهترین انسان ان من خیر الناس یوم القیامت اشدهم کراهیتا لهذا الامر چې امر د امارت ته حتی وقع فيه چې ورته خپه کېږي په زړه کې چې دا مسؤلیت ما ته راغواړې شو په دې مسؤلیت کې به زه څنګه بار ګرځم؟ په دا کې به څنګه زه فارغ الذمه ګرځم؟ دا سوچ ورته کې بیا د خدای امداد وي، تکبر در کې پیدا نه شي، علو در کې پیدا نه شي. که تکبر راغلو، علو راغله، چوکۍ ته غورا شوې، دماغ دې اوچت شول، خسرت دنیا والاخره. داسې امرت پکاري لکه امير المؤمنين عمر فاروق رضي الله تعالي عنه ئې عجيب امرت و ډېر خکساره انسان و او امرت ئې څنګه امرت و داسې امرت و چې يوه ځل ئې دپو خلافت کي زلزله راغله زلزله کتابو ليکلي دي چې ده د خپله متروکه روح خسته ځمکې ته ورخلاصه کړله چې په تا باندي چا ظلم کړی ده چې خوڅېږي بيا وي ده په زمانه کي ولاکه زلزله راغلي دومره عادل بادشاه و، زلزله بې نه وه، عدل انصاف نه ډک وخت و، شپې به ګرځېدو، د ورځې به ګرځېدو، څومره لوی امیر و او څومره لوی خکساره انسان و او څومره لوی تواضع کې وه، هغه شخصیت و چې کومه کوڅه باندې به عمر فاروق رضی الله تعالی عنه روان و، په هغه کوڅه باندې شیطان مخته نه شو راتله، شیطان به منډې والې واله، یوه ورځ یوه مینځه وه، خفشۍ مینځه وه، نبي کریم علیه السلام چېرته په سفر لاړ و، نبي کریم علیه السلام چې لاړو دي نظر وکړو چې که نبي کریم علیه السلام مو په سۍ کې راشي نو زه به در یګا ویم زه به در یګا ویم بس دغسې وشول نبي کریم علیه صلات وسلام خدای پاک سلیم راوستو چې راغللو نو دې جنې در یګی راواخیستو در یګی والو نبي کریم موجود دریا والا کېدو ابوبکر صاحب راغلو دریا والا کېدو نور صحابه کرام موجود دریا والا کېدو خو چې عمر فاروق صاحب راغلو ئې مینځي تر یګای لاندي کښېښولو، ځان نه پاسه پکي نیسته او د خلکو منډي کړې. نبي کریم علیه صلوة و سلام وفرمایل خلکو ته چي ګوره د مدینې منورې کوڅو کي د شیطانان داسي منډي وهي، د عمر فاروق صاحب راتګ نه شیطانان منډي وهي، ولاکه شیطان ته هم کیدای شي. اوس دا بېله مسئله ده چي د ریګي نذر صحیح کیږي که نه صحیح کیږي. د نبي کریم علیه صلوة و سلام په راتګ باندي خوشحالۍ اظهار د ریګي ده کي څه شک نشته، خو که ته وایې چي نبي کریم علیه السلام انکار ولي نه پي کولو، ابوبکر صاحب، عمر صاحب چي راغلو بیا منډي سره کړلې. او دا وخت کې نبي کریم وفرمایل چې شیطانان تښتي وي اول وخت کې نظر پوره کول وو دوام یې نه وو په کړه دوام په دې باندې بیا ورشه معصیت شو چې عمر صاحب راتلو ډېره دا معامله ټیم ووتلو له دې وجې نه بیا معصیت شو او شیطانانو منډه کړل یا معصیت الله پاک ختم کو نو عمر فاروق صاحب هغه شخصیت وو چې هغې نه شیطانان یې ریدل عدل کې و محترمو انصاف کیو د خپل رعیت په باب ډیر رحم دل او د خپل رعیت په باب ډیر شفیق و ډیر مهربان و ده به دا وی چی که دریاب په غاړه یو شرمښ زمری وزا وخوری بیا به د ما نه پوښتنه کی امیرالمومنینه چی دا ولی وخوړه په ظلم نو محترمو حاضرینو تاسو ته الله تبارک وتعالی د امیرالمومنین له طرفه نه ښایسته ښایسته عهدې در سپارلې دي هغوی به په تاسو کې څه اهلیت لیدلی وي هغوی به په تاسو کې څه لیاقت لیدلی وي قابلیت بایلیدلی وی اوس د بکی لاندی خلکو ترتیبی تاسو ده بکی لاندی خلکو ترتیبی تاسو ده که داسی وو چی ښه مسولیتونه مو غوره کړل ښه خلک مو غوره کړل قابلیت مو وکتلو خپل پردی ته مو ونه کتل ښه بد ته مو ونه کتل اهل مو کتلو اهل او کار مو اهل کار ته سپرلو تاسو به هم کمیابی وی او امیر المؤمنین به هم خوشحاله وی او نظام به هم برابر وی ترتیب به هم برابر وی خو که داسی چل وشو خدای نخواسته تاسو کې خو نشته دلکې خدای نه کوسته که داسې وشي چې یو قوم پرستی وشي یا خپل پرستی وشي یا څه داسې وسیتې مسیتو باندې یوه ډیپټۍ او وظیفه مقرره شي تاسو هم غزبز نظام هم غزبز او په ځای دې دی چې دین ته خدمت وکړو دین مو یا تخریب وکړو نن د دنیا خلکو سترګو تاسو ته دي د دنیا خلکو امیدونو ځای تاسو یې چې کوم مسلمانان دي کوم مجاهدین دي کوم د اسلام په باب ځوریږي چیرې نه چې د هغو امیدونه د خاورو سره خاورې نه شي چیرې نه چې د هغو ارزوګانې د خاورو سره خاورو نه شي یو خو خپل شخصي مسولیت دی اکه خو سړی دومره نه یو خو هغه مسولیت چې د خلکو در غواړي شي تاسو غواړو ته خلک در پرته دي مجاهد در پرته دي ولس در پروت ده خزه در پرته ده یتیم در پروت ده کونډه در پرته ده ارڅي تاسو په غواړه کې دي چېرې نه چې داسې ونه شي چې هغه یتیم، هغه کونډه، هغه رنډه، هغې لاسې تاسو ګرواني قیامت پر ورځ، دا بیا ډېره بده خبره الله پاک د موږ تاسو ټول ترې نه بچ کړي. رحم په خپل رعیت باندې، ترحم په خپل رعیت باندې او سختي په خپل رعیت باندې نبي کریم علیه السلام څنګه ویلي دي؟ مشکات مبارک حدیث ده، نبي کریم علیه الصلوة والسلام فرمایي چې الله د په هغه سړي باندې سختي راولي چې کوم سړی په خپل رعیت باندې سختي راولي، الله د په هغه سړي سختي رانازله کړي چې کوم سړی په خپل رعیت باندې سختي راولي او الله د په هغه سړي باندې ورحمېږي، الله د په هغه سړي باندې نرمي راولي چې کوم سړی په خپل رعیت باندې نرمي راولي. نو ته اوس ځان ته وګوره چې د خدای پېغمبر دعاو مستحق ځان جوړوي که د خدای پېغمبر د بددعاو مستحق ځان جوړوي؟ که خپل رعیت ته ماتحته شفیق وي، مهربانه وي، پوښتنه یې کړي، پوښتنه یې کړي، ګېږنه یې کړي، یو ادنا مجاهد وینې نه چې لوړ شي، ودې لګلو ته چې وپسې کې راغللو ډېرې ونه ځای ډېره پوښتنې وکړي هغې زړه یا لوی شي د عزم یا لوی شي چې ګوره مشر ما پوښتنه وکړله کوم خدمت چې کړی ده که نه خدمت نه یا بیا ملیا ورته وتړي نبی کریم علیه صلات وسلام دیو کافر نه تنګ ابو داود شریف حدیث ده دیو کافر نه تنګ نبی کریم علیه السلام مزمت به بینولو یو صحابي ته نبی کریم علیه السلام وفرمایل چې ته لاړ شه که دې کافر سر دې ووالو نو دا به ډېره ښه شي مدینه منوره نه مکه مکرمه ته د صحابي لاړو دا یی دغه سړی ما د مزدګر ټیمو چې په عرفات میدان کې می پیدا کو چې پیدا می کو نو په دې وخت دا یی چې د سړی مون اتلو نو کچیرته زه سړی سیتلا المنذر نه پته کیدو او کلمون نه کولای سړی رانه ورکوي دو. باب الصلاة المشی داسې باب د ابوداود کي چې سړی په لار روانه وي مونځ هم وکړي دا یې چې وشه نیات مې وتړلو په لار روانه وم مونځ مې هم کولو اخر ورپسې ورسیدم مونځ مې هم ختم شو مازدیګر ټیم وو چې ور ورسیدم نو خبره مې ورسره شروع کړه چې ته خو زه خبر یم چې د پیغمبر چې پیغمبرۍ دعوا یې کړې ده ای مقابل یې او د هغې بدې ردې یی زه په دې خبر شوم نو ځه مې تا ملګرتیا کړم په دې کې داسې ښایسته ښایسته خبرې ورسره وکړلې بس ځان یې ور قریب کړو ځان یې ور نږدې کړو. خو چې هر کله خبرې شروع په د مجلس کې بحث مقا پيدا کړله بس تورې پرې کش کړله په د سر يې ووهلو سر يې اخوا ته نه وتريلو دا سړی چې وپسه يې کې مدينې منورې نه تلو مدينې منورې ته تلو ابو داود شريف ليکلي دي چې اتلس ورځې تېرې شوې يوه حمله وه په اتلس ورځې په يوه حمله تېرې شوې مدينې منورې نه مکې مکرمې ته بيا عرفات ته بيا د خپل عمليات سر ته رسول بيا نبي کريم عليه صلات وسلام ته وپسه يې کې ارتاګ مقصد مې د يو ټکه ده دا صحابي چې نبي کریم علیه الصلوة والسلام ته ورغلو نبي کریم علیه السلام څنګه ونیزولو فدیه وو څنګه یې ونیزولو نبي کریم علیه السلام خپل امسو مبارکه ورکړه ورته ویې چې دا امسو وخوله په دا امسو به ته د مور سره په جنت کې ملقې کېږي دا امسو په دې امسو ته به مور سره په جنت کې ملاقات کې داسې ښایسته امسو ورکړه نبي کریم علیه السلام شفقت یې په دې خپلو ملګرو محبت یې د خپلو ملګرو سره